کله چې با په هغه باندې مصیبت راغې نو ویل به چې اے موسی علی السلام تا ته چې د خپل رب د طرف نه کم شان حاصل دی داغه په بنیاد باندې زمون په حق کې دعا وکړه کو په دې ځل تا زمون نه دا مصیبت لری کړو نو مونږ با ستا خبر اومنو او بنی اسرائیل وستا سره الیګو